ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه په باوري توګه مخکنی او وروستنی لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم موږ تاسې پیدا کړی یاستئ نو ولې تصدیق نه کوئ أفرأيتم ما تمنون تاسې کله غور وکړ دغه نطفه چې تاسې غورځوئ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون که موږ وغواړو نو دا به سختی تیرې کړو نو ولې شکر نه باسو أفرأيتم النار التي تورون کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسو بلوي موږ هغه د په زړه کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده فسبح باسم ربك العظيم نو ای پیغمبره د خپل عظیم رب په نامه تسبیح وکړه انه لقران کریم چې دا یو لوړ مقامی قران دی فی کتاب مکنون په یو محفوظ کتاب کې ثبت وتصلية جحيم او دوزخ ته ننوتل دي إن هذا لهو حق اليقين دا هرڅه بیخي حق دي فسبح باسم ربك العظيم نو ای پیغمبره د خپل عظیم رب په نامه تسبیح وکړه